دې کې یو مسله دا وکړه چې کم سړی او کم خزه زنا وکړه سخت د شریعت مطابق ول سزا ورکي چې بیا بل خزه او بل سړی دغه نه کوي ځکه ټوله مرداری چې جوړیږي بدامنی ده او که مرداری ده د زناګانو نه جوړیږي دی وکړه بیا ته د دا ووی چې هلکه په شا تهمتونه مه لګوې او که چا په شا تهمت ولګو او څلور ګوان ورسره نی او د زنا تهمت یې پې ولګو هغه له اتیا کوړې ورکې او تر د مرګه مرګه پورې د هغه دغه مه قبلوې ګوی بیا پکې مسله راله له کله نا کله سړی په ښځه تهمت ولګوي د هغې دپاره مسله د لعان راله دا مو شوه نن یو بل مسله ده زه خپل دا واقع زه تفصیل سره نشم بیانولی تاسو که تفصیل غواړی بخاری کې الحمدلله ویلی دي خو دومره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان دیو يهود دشمنانو مشرکان داغه دشمنانو په مدینه منوره کې دننه منافقان داغه دشمنانو او دی يهودو او دی مشرکانو بعد دا منافقان استعمالول منافقانو به دا کوشش کو چې پیغمبر علی السلام بدنام کو اصل کې دا دی چې دین ختموي نو د چا کاکام دین نشي ختمولی قرآن ختموي د چا کاکای نشي ختمولی موجوده وخت کې دا بی دین خلک وي اهل قرآن بدنام کې اهل دین بیان کې دا مولیان منز به نه ورځي اللومین نه به نه ورځي تاسو ته واوروي نه ورځي او دی وای دا مولیان داسې دي او دا پیران داسې دي او دا داسې دي اصل کې نه د د مولیانو سره دښمنی شته نه د دغه سره شته هلته د قرآن سره دښمنی ده د دین سره ده نو بدنامي دا کوي نو ما وی دی بم لګیو دا صحابه به څنګه بدنام کو دا رسول الله به څنګه بدنام کو دا د صحابه او کمی بیبیان چې دا به څنګه بدنام کو د قص یو ځل په ټوله مدینه کې د مدی د بهترو نه یو بهتره بیبي بی ده چې د خانه ار طرف نه د خاون د طرف نه ډیره بهتره د پلار د طرف نه بیا اندازې بهتره لوی هستی وه او دی منافقانو به ایمانو په هغې باندې تهمت ولګاو چې دا تلې ده او یو بل ډیر نیک سړی و خو صفوان ابن معطل چې دا غي سره بدکاری کړی ده چې دا پروپاګاندا کولې کولې کولې نور تاسو پوره تفصیل دغه کې ویلې دی بخاری کې زه خپل نشم ویلې هغه نغه کو چې دا پروپاګاندا کولی منافقان خو لګیو په دې کې درې بنیادمان د مسلمانانو نه متاثر شو یو حضرت حسان ابن ثابت هغه هم دا پروپاګاندا کولی او یو چې دی هغه مستحو او بخاری کې بل لته معلومو بل سوکو شابسي الکه یادم دی ودنه یې ښه زاسې وهم چې وده لمړه دا خوش طبي کو ودنه یې بارک الله فی عمرکم ماما یو یو بیبي وړې را بزرګه وه خو بس دغه شو هم نه او منافقانو به دا خبره کولم دا ډیره لوی واقع ده الله تعالی اولګیدو د دغه پاکي بیبي بی په صفایه کې دا آیاتونه دا غون یو رکو نازل کړه او بیا الله منګ او تاسو ته تسلی درکړي چې صحابه او بخپکیږي مؤمنانو مخپکیږي دا تهمت چې دی خلکو اولګو دا ستاسو د پاره بد نو دا ستاسو د پاره خیر وو ځکه که دا تهمت نه وی لګېدلی د دغه محترمې بیبي بی صفایي به قرآن کې نه و بیان خو چې دې خلکو تهمت ولګاو الله قرآن راولېږه تر د قیامته پورې به د هغې صفتونه بیانېږي نو دا خیر شو که دا شر شو خفه کېږه ما دا خیر شو نو د هغې بیان کوي ان الذين يقينا هغه خلق جاءو چاغوی راتلل وکړل یقینا هغه خلق چاغوی راتلل وکړل بل افک پتهمت بل افک پتهمت چې د یو پاکی بیبي بی باندې تهمت ولګو نو دا سدی عصبتون دا یو جماعت تی یو ډله ده او منکم ستاسو نه ده منکم ستاسو نه ده چونکه عبدالله ابن ابی اگر که مسلمان نو او تاسو خو پرون ویلو کنه د دې سرکوزي د رسول الله سره حسدو ځکه د پیغمبر علی السلام د وجنه د داغه مشری ورسره ختم شو نو ما وی کلمه خو ویله شمار په مسلمانانو کې اوسبت ان دا یو ډله ده منکم ستاسونه ان الذين جاءوا یقینا هغه خلق چې هغوی راتله کړي دي بالافک په دروغو په تهمت اوسبت ان دا یو جماعت دی منکم ستاسونه لا تحسبوه تاسو ګمان مکوي په دې تهمت په دې دروغو لا تحسبوه تاسو ګمان مکوئ په دې شرا د بد لکم ستاسو د پاره چې یا رب دا سو شو دا خو زمونږه د پاره بد شو زمونږه بیزتی شو لا تحسبوه تاسو ګمان مکوي په دې تهمت د څه ګمان په مکوي شرا د بد لکم ستاسو د پاره دا ستاسو د پاره بد نو دا ستاسو د پاره خیرو چې الله خو دې مددګاری مخالف به درته شر رسي شر به ستا دپاره خیر شي بل هو خیر لکم بلکې دا ډېر ښه دی ستاسو دپاره لکل امرئ منهم شته دی د هر یو بني آدم دپاره منهم د دې خلکو نه لکل امرئ شته دی د هر یو بني آدم دپاره منهم د دغه خلکو نه مکتسبه هغه چې دی کسب کړي من الاسم د ګنا نه ځینې خلک داسې وو چې هغوی دا دروغ د ځانه جوړ کړه د دې جوړولو به ګناه یې ده ځینې خلکو داسې وکړي چې جوړ کړي نو خو د یو بل نه اورېدلي نو دوی به هم بیا وې داسې شوي دي داسې شوي دي ځنې خلک دسی وو چې د بل نه به وورېده نو دی به خاموش شو هلکه خاموش کېږي څه له ډانګ راواله چې مسلمانانو پسې څوک خبرې کوي دا غوټه خوله وله وه نو ما وی چا پروپیګنډې جوړې کړې وي چا به پې تلفظ کو چا به ورته غوږ کېښود چا به په اړه کې ورته بد نه وي دې ټولو لپاره دغه شګونه چاله زیات او چاله کمه والذي او هغه کس تولا چاغه اوچت کو والذي او هغه خلق تولا چاغه اوچت کړي دي کبره هغه غټ والي داغه کبره هغه غټ پند داغه چا چې د دې پروپیګنډو هغه غټ پندو چت کړی دی مطلب دا دی ریاضه د ځان څه کړی دی جوړ کړی دی والذي هغه کس تولا چې هغه اوچت کړی دی کبره هغه غټ بوج ده دی هغه غټ بار ده دی منهم د دې پروپیګنډه کوونکو نه له شته د هغه د پر عذاب عظیم عذاب لوی مسلمانانو ویښ اوسیږئ چې د دیندار خلکو پسې څوک پروپیګنډي کوي ورته وایي چپ دا مه وایه لولا ولنا اسمعتموه کله چې تاسو واورید دا دروغ لولا ولنا اسمعتموه په هغه وخت کې چې تاسو واورید دا پروپیګنډا نسلنا المؤمنون ولی ګمان نکو مؤمنانو والمؤمنات مؤمنانو خزو بانفسهم په خپل ځانونو باندې خیرن د خیر نه نه نه نه زمونږ سړی د مؤمنان زمونږ خزه مؤمنانې الحمدلله دا پاک خلق دي وقالو اول نوی دوی هاذا افکم مبین دا د تهمت غټو نه هاذا افک مبین دا د تهمت ښکاره الکه تاسو چې دا نن پروپیګنډې کوي اوس یو سړی دی پلانی سړی دا زنا کړی ده پلانې ښځې دا زنا کړی ده الکه ستا څه مطلب دی ستا دا مطلب دی چې دته سزا ورکړی شي او بیا څوک داسې نه کوي نو تا ته قرآن څه وایي ته وایې زه ماته الله ثواب راکړي تا ته قرآن څه وایي چې چا باندې تهمت لګیا اول به څلور ګوان دغه کوي نو په څلورو ګوانو بیا ثابته کې نو بیا به هغه ته سزا میلاویږي نو تا سره څلور ګوان نشته او بیا هم پروپیګنډې کې نو مقصد ستا څه دی هسې معاشره خرابول دي هسې پروپیګنډې کول دي لولا جاءو علیه ولی دوی راتللو نکړل علیه پدی دروغو بی اربات شهداء پسلور گوانو چې دا تهمت لګی نو بیا خو پکارو چې سلور گوانې پیش کړی وي چې عدالت کې خو خبره ثابته شوی وي فاذ لم یاتو بالشهداء پاغه وخت کې چې دوی راتللو نکړه په ګوانو فاولائک نو دغه خلق چې دی عند الله پنيز د الله هم الكاذبون او مغوی دروغجن دي بیا هم د الله فضل او کرم دی ورنه پکار دا و چې په دې ټولو خلکو الله عذاب راوستوي ولولا فضل الله کشرن وی فضل الله علیکم پتاسو ورحمته د الله رحمت نوی د خپل خوک پیغمبر علی السلام دا برکت نوی فی دنیا په دنیا کې ول اخره او په آخرت کې کدا فضل او دا رحمت نوی لمسکم نخام خارس دل بوی تاسو تفیما پاغه خبره کې افتم فيه چې تاسو ننوتې وې پاغي کې تاسو ته ورسېدلې وی عذاب عظیم عذاب لوی کله نه کله منګه خبرې اورو خله په خله بیانو زستانه وورم او تی زمانه ووري او بل د بل نه ووري مونږ وای دا معمولی خبرې دی لکه سخته ګناه ده ده اوریدلې خبرې بیانوي ما اول تحقیق وکړي چې دا خبره رښتیا ده کنه ده استلقونه هغه وخت چې تاسو د یو بل نه غسته دا خبره به السنتکم پجبو تاسو به د بل د خلی نه به دی وورید تا به واغشته وتقولون او تاسو به وی بی افواهکم په خپل خلو باندې الکه د سکار شوی دی الکه د سکار شوی دی وتقولون او تاسو وای بی افواهکم په خپل خلو باندې ما هغه خبر لیس لکم به چې نشته تاسو د پاره پاغه علم څه دلیل کله نه کله مونږ مړه پلانی د سی ویلې پلانی د سی ویلې د مونږ ته دا معمولی خبره ښکاری لکه دا معمولی نه ده بلا تحقیقا خبره مکوه وتحسبونه تاسو ګمان کو په دې باندې چې دا د یو بل نه به موریدله حینا معمولی وهو عند الله لیکن دا پنیز د الله عظیم دا لوی ده خدای په خیر کې داسې به هم ویلې وي چې سبحانک اللهم یا الله تعالی پاکی ده یا الله ته پاکې ستا پیغمبر پاک دی ستا د پیغمبر بیبیانې پاکې دي صحابه پاکې دي صحابیات پاکې دي ولولا ولنا اسمعتموه چې کله تاسو اورید دغه دروغ نو قلتم تاسو ولی نوی چې ما یکون لنا ندی لایق زمونږ د پاره ان نتکلم بهذا چې مونږه خبرې وکړو په دې سبحانك پاکي وایو تعالی رب ته پاکي ستا پیغمبر پاک دی داغه بیبیان پاکي دي مسلمانان پاک دي مسلمانان خزه پاکي دي هاذا بهتان عظیم دا دی بهتان لوی خیر چې څه شوي دي هغه شوي دي آینده د پاره مو د کېږي ښه یعظکم الله واس کوي تاسو ته الله میدګله چې چاته واز او نصیحت وکړي نو دا کار نه عملي کې که نه ها بچی ته وې الکه ما خام نه بچیا پس بار مگر ځه واز دی غو ادي منی کو د دې وجه نه د یعزو دلته معنا کوي یمنعو یعزکم الله منی کوي تاسو الله یعزکم الله منی کوي تاسو الله ان تعودو چې تاسو واپس شئ لمثله دسې خبرو ته تاسو الله منی کوي الکه سو کاله منی کوي ابدا همیشه همیشه ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو ایمان راوړونکي ويبين الله لكم الآيات او بیانې الله تاسو ته خپل آیاتونه والله علیم حکیم الله علم دی په هر څه خاوند حکمت دی په خپل کارونو کې هلکه دا ګنده خبرې پلانی دسې وکړو پلانی دسې وکړو د سره دا بیانوي ما خاص کر بیا خپل بچو ته دا ما بیانوي خپلانې خزه د سې وکړو خپلانی سړی د سې وکړو دا ول بیانوي ما او بیا خاص کر خپل ماشومان ته ما بیانوي بیا ماشومان هم د سې کوي دا بيدینه خلک نه دي فاسقان فاجران هغه دا وایي چې د مسلمانانو په دې معاشره کې دا دا غلطې خبرې دغه شي مشهور شي ان الذين يحبون یقینا هغه خلک چې هغه خوخی ان تشی الفاحشه چې خورشي به حیاي چې خورشي بی حیايي فی الذین آمنو پاغه خلکو کې چې هغه ایمان راوړی دی دا د خزو ستر ختم شي دا بی حیايي خبرې شروع شي خپکیږي منن خزو دا سړی دغه ورکی غټ غټ موبایل دا ټوله بی حیايي ده دې ملګرو ته مې وی خپه پدې شوم چې غټ موبایل خزل ورکول مون خدا وی کنه چې ټوکی دي سوخ مخ کې یو د دې لنډی کوتل کې ډېر دیندار کورنۍ ده نو چې د دیندار کورنۍ د سه حالتي یو ورځ مې دا خبره کوله نو د دې نورو بسی هغه دیندار کورنۍ مون سره سبق کې مو ما ته یو ورځ وایي چې زمون په کور کې د خزو سره دا شي نه دي او ما ورته وی چې دا مکه به استاد وی چې دا خشه نه دی خزه نه مني هغه کورنۍ د سه کورنۍ د چې بیا اندازي دیندار ده ما ته وی استاد دعا را ته کوه چې الله می کامیاب کی یو میاش پس د په خواري کوله کوله کوله را ته وی چې اوس کامیاب شوم هغه غټ موبایل لری کړی خو شرط دا لګاو چې واړه برالاله نو ما وی چې دا دونه دیندار کورنۍ داسي نو خدای خبر چې دا عام بس کوي نو کم خلک چې خوخی چې دا خورشي دا به حیايي هغه خلکو کې چې هغه ایمان وروړي دي خدای په دغه کا لهم عذاب الیم شته د دوی د پر عذاب درناک په دنیا په دنیا کې په دنیا کې به مال او شرمای ول اخره او په آخرت کې کته وی نه داسې نه ده وی نه خدای دې په خیر که ته نه پوهېږي الله ښه پوهېږي او خلک چا پسې ځي پویو پسې والله یعلم الله پوهېږي و انتم لا تعلمون تاسو نه پوهېږئ ولولا فضل الله کچرنه وی فضل الله علیکم پتاسو ورحمته د الله رحمت نه وی لعذبکم نو الله به تاسو له دستی عذاب درکړی وی وان الله او بل دا خبره نه وي چې الله پاک چې دی رؤوف الرحیم دا مهربان او رحم کوونکی دی الله بدل عذاب